او هر کله چې د الله او د رسول غاړې ته راوبللی شي چې رسول د دیو ترمنځ فیصله ورکړي نو د دیو یو ټولې تر نه وخو ګرځوي او کچره د دیو خپل حق بل چاته پاتې وي نو بیا رسول ته فرمان منون کې را روان وي اګنې د دیو پړونو کې رمز پروت دی کنه شکمن دي یا دا اندېښنه ور سره ده چې الله او رسول به پر ظلم زیاتې وکړي نه دا هیڅ هم نشتا خو دیو په خپل زیاتې خوار دي د دې لپاره راوبلل شي چې د دې ترمنځ فیصله وکړي چې هغه دی وایي یعنی مسلمانانو سره دا خی چې وایي چې مونږ واورېدله او حکم ومنو او هم دغه کسان دي چې کامیاب دي او څوک چې د الله او د هغه د رسول خبره مني او د خدای نه ویره کوي او د هغه د نافرمانی نه ځان بچ ساتي نو هم دغه کسان دي چې خپل مراد یې تر سره کو او دا خلک په الله ډیر غټ غټ قسمونه خوري چې که پیغمبره تا حکم راکړو نو موږ به جهاد ته وځو ته ورته ووایه چې باس قسمونه مه خورئ تاسو پرمان برداری معلومه ده یعنی ما ته معلوم یې الله تاسو د ټولو کارونو نه خه خبر دی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې تاسو د الله اطاعت کوئ او د رسول حکم منئ نو کچره تاسو بیا هم ترې نه مخ ګرځوئ نو پوه شئ چې د رسول په غاړه خپلې ذموارۍ دي او ستاسو په غاړه خپلې دي او که تاسو دغه خبره ومنله نو سمه لار به بیا مومئ او د رسول په غاړه خو نور څه نشته خو صفا صفا حکمونه رسول دي په تاسو کې چا چې ایمان راوړی دی او د نیکۍ کارونه کوي نو الله ور سره وعده کړې ده چې د مزه کې حکومت به ورله ورکړي لکه چې د دیونه په خوانو خلکو لای ورکړی وو او هغه دین به ورله مضبوط کړي کوم چې دیولا خوخ کړی دی او د ویری په بدل به امن نصیب کړي په شرط ده دی چې زما عبادت کوي هي څوک را سره نشری کوي او څوک چې د دې نفس هم کوپر غوړه کړي نو هم دغه خلک ناپرمان دي او تاسو د منځونو پابندي ساتئ او زکات ورکوي او د رسول حکم منئ چې مهرباني در باندې وکړې شي د کافرو په حق له هیڅ چره دا خیال مکوا چې هغه به مونږ په مزکه کې په خپل تیخ تبانه عاجز کړې شي یعنی چې رانه به وتختګینی او د دیو ټکاونه د دوزخ ور دی او هغه ډیر خراب زیره تاسو خادمانو مریانو لا او هغه ماشومانو لا چې د عقل حد ته رسیدلی نه دي په کار دي چې په درې وخته کې درنه دراتلو اجازت غواړي یو د سهار د مانځنه مخکې بل څه وخت چې تاسو د غرمې خپلې جامې وباسئ یعنی زیاتی جامې او بل د ماسکوتن د مانځنه ورستو دا درې وختونه تاسو د فردي وختونه دي د دې درې وختونو نه سیوا نه په تاسو څه پابندي شته او نه په هغوی دی وسې هم تاسو له ډېر ډېر تګ راتګ کوي یعنی یو بل له تاسو دغسې الله تاسو ته خپل حکمونه څرګند اوروي او الله ډیر خپوها د حکمت خاوند دی او څو وخت چې تاسو ماشومان د عقل حد ته ورسی نو بیا غوی له هم په زنان خانه کې د نن دراتلو د فاره دغه سی اجازت غوښتل په کار دی لکه چې وړاندې نو ذکر شو خلکو ته د اجازت غوښتو حکم ورکړی شوی دی دغه سي الله تاسو ته تا خپل حکمونه سرګند اوروي او الله په هر څه پوها د حکمت خاوند دی او زړی بډای ګانې چې د نکاح امید پاتې نوي د هغوی هیڅ ګنا نشتا که خپل زیاتی جامې لکه پړونه او لوپټه کوس کړي خدا سه نه چې خپل ډولونه سنگارونه دی خایي او کله دین هم احتیاط وکړي نو دا ورله غوریزه ده او الله هر څاوري په هر څه پوهه ده نه په چاړون سړی سه الزام شتا نه په چا ګډ سړی سه ملامت شتا نه په چا ناروغ سړی سه وبال شتا او نه په خپل په تاسو سو ګنا شتا که تاسو د خپل کورونو نه خوراک خورئ یا د فلار د کور نه یا د میندو د کورونو نه یا د ورونو د کورونو نه یا د خویندو د کورونو نه یا د ترونو د کورونو نه یا د ماسیګانو د کورونو نه یا د ماماګانو د کورونو نه یا د تروریانو د کورونو نه یا د هغې کورونو نه چې د هغې کونجي ستاسو په اختیار کې وي یا د خپل دوستانو د کورونو نه په دې کې هیڅ ملامتیا نشته که په یو ځای شریک خوراک کوئ او که جدا جدا یې کوئ خو چې کله دغه کورونو ته ورننوځئ ناول خپل خلقو ته سلام کوي چې د دعا په شان د الله د غاړې نه مقرر دی برکتی او پاکیزه دغه سه الله پاک تاسو ته تا خپل حکمونه سرګان او روي چې تاسو پرې خپو شئ والله بكل شيء عليم اوس د نهمې رکو ترجمه مسلمانان خو بس هم هغه خلق دي چې په الله او د هغه پر رسول باندې ایمان راوړي او هر کله چې د رسول ملګرتیا ته په یو داسې کار پسې راټول شوي وي چې د هغې د فاره ټولنه شوي وي نو تر څو چې اجازه وانخلي تر هغې پستنه نزي یعنی د مسلمان کار دا دی چې بی اجازه ته نزي اے پیغمبره څوک چې ستانه اجازه تخلی نو هم دغه کسان دي چې الله او رسول مني نو کچره دغه خلک د خپل ځنی کارونو په حق لستانه اجازه تو غواړي نو ته د خپل مرضی مطابق اجازه ورکوا او د هغوی د پاره د الله نه بخانه غواړه الله بخون کې مهربان دی تاسو د رسول بلنه داسې معمولی مګنئ لکه په خپل مینځ کې د یو بل بلنه الله دل پکې الله در پکې هغه خلک ډیر خپې جنی یو اړخت شي نو غلی غوندې وکشيږي یعنی لاړ شي پټ اجازت نه بغیر نو څوک چې د الله د حکم نه مخالفت کوي هغه له دا ویره په کار ده چې چرته په دنیا کې پر صحافت را نازل نشي یا درناک عذاب په آخرت کې راونه نیسی یاد ساتئ چې په اسمانونو او په مځکه کې هر څه چې دي هغه ټول د الله پاک دي هغه ته ستاسو دا موجوده حالت هم ښه معلوم دی او په کومه ورځ چې خلک هغه ته واپس کړی شي نو هغه به ورته ټول کارونه یو په یو په ګوته کړي او الله په هر څه پوهه دی سورة الفرقان د الله په نوم شروع کوم چې بخونکی مهربان دی ډېر لوی برکتی دی هغه ذات چې دا د فیصلو کتاب په خپل خاص بنده باندې راکوس کړو یعنی محمد علی السلام باندې چې د ټول مخلوقات د فاره د خدای د نیوکې نه ویرون کې شي یوازې هغه ذات دی چې په اسمانونو او په مځکه د هغه بادشاهي چلیږي او هغه هیڅ څوک ځان له اولاد کړی نه دی نه ور سره په حکومت کې څوک شریک شته او هغه هر سیز پیدا کړی دی بیا د هر یو د فاره جدا جدا اندازې خیدا او د مشرکانو د خدای نه علاوه نور داسې خدایان نیولې دي چې هیڅ سیز پیدا کولې نشي بلکې په خپل رغې دی شي یعنی هغه په خپل بل پیدا کړی دي او د خپل ځان د سود زیان اختیار هم نه لري او نه د چا د مرګ واک لري او نه د چا د ژوند او نه د چا د سر دوباره ژوندې کولو کافران وایي چې دا قرآن خو بس تش دروغ دي چې دې سړي د ځان نه را جوړ کړي دي او نورو خلکو ور سره د دې په جوړولو کې امداد کړی دی په دې دنیا کې دې ډېرو خلکو ډېر زیاتی وکړو او غټ دروغې ووې او دی وای چې دا قران خو د زړو خلکو بې سند قصې دي چې دې سړی په چا لیکلي دي نو هم دغه نوشتي ورته بیګا سبا او رول شي تا ورته جواب وکړه چې دا کتاب هغه ذات را نازل کړی دی چې هغه ته د اسمانونو او د مځکې هر یو راز معلوم دی هغه بخون کې مهربان دی او دی وای چې دا لا څنګه پیغمبر دی چې خوراکونه خوري او په بازارونو کې ګرځي د تسوق فرشته ولی راونه لېګلې شو چې هغه ور سره مل وي د بیرولو د پاره یا ورته د غیبو خزانه ورکړې شي وي یا ور سره یو باغ وې چې دا غینه یې خوړلې اسکلې او دا ظالمان وایي چې تاسو خلک خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې جادو پې چلېدلې دی ته ګوره که نه چې دی ستا په حق له څنګه عجیبه عجیبه خبرې کوي اوس دی سم پورا گمراه شوی دی نو سم لار مندلې نشي